ودخل معه السجن فتيان د دې باندې پنځم مقام شروع شو دا پنځم مقام چلیږي تر 200 وختم آیات پورې تر 200 وختم آیات پورې په دې مقام کې سدي نو په دې مقام کې دا د یوسف علیه السلام جیل ته خلاړ د جیل کې رده سره دوه ملګری راغل هغه دوه ملګرو په جیل کې چې وو نو هغه خوب ولیدو یوسف علیه السلام هغه ته خوب تعبیر ورکړو خو د تعبیر نه مخکې ورته دعوت ورکړو او بیا د تعبیر نه پس چې پاغو کې کم ملګری خلاصېدو نو هغه ته یو توصیه وکړه یو وصیت ورته وکړو بس تر دغه پورې دا صرف دا ذکر کیږي ودخل معه السجن فتيان او داخل شو یوسف علی السلام سره السجن جیل ته فتيان دوه کس ځوانان دوه کس ځوانان دوه کس نوکران خادمانو دا د بادشاہ یو به بادشاہ ته شراب جوړول او دویم کس په بادشاہ ته ډوډۍ پخولې نو دا دواړه کسه په دې کې گرفتار شو چې په دوی اعتراض راغی چې دوی بادشاہ ته په دغه کې په خوراک کې زهر اچولې دي خو شوي په دې کې یو کس رښتونه هغه کړو دا کار هغه نانبای کړو ډوډو والا او دویم کس چې کومو هغه شراب والا هغه دا کار نو کړي نو دا درې کسان په جیل کې راغلل دې کې دا پتو ملګی دا چې په جیل کې درې قسمه خلک یو قسم سوي یو قسم خلک چې کوم دغه مجرمانی یو قسم خلک هغه چې پاغي تهمتي اعتراض په لافي یو قسم خلک غریبانان بالکل صفا ستروي خو لیکن سوي هغه درای عامه د هموارولو لپاره بادشاہان په جیل کې واچي یوسف علی السلام د دغه قبیلې نه وخه هغه پکې داو قال احدهما نو یو د دې دواړو نه انی ارانی یقینا زوینم ځان لرا په دې کې یو خدا معلومه شو په جیل کې خوبونه ډیر زیاتی ښا کلم چې څوک جیل ته لاړ شي هغه ډیر زر زر خوبونه شروع شي ځکه فورا د خوبونو خبره چې کوم دنو هغه شروع شو دویمه خبره چې کوم دی هغه څنګه دا معلومه شو چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام د جیل والا خلکو سره احسان کوونکی او محسن سره او نیک سره و بل خبره څنګه دا معلومه شو چې په دې کې څنګه دا معلومه شو چې حسن سیرت ها دا دغه بهتره دی د حسن صورت نه الکه چې خو اخلاق څه دي دا د خو شکل نم غوړه دي ځکه په خو شکل باندې یوسف علی السلام جیل ته راغی خو هم په دې تعبیرونو سلسله کې بیا خلاصيږي ځکه هغه حسن سیرت او هغه اخلاق اعمال کردار علم هغه ورسره نو دا غي په وجبانه سکیږي د جیل نه بهر کیږي او دا رنګي دا ته معلومه شو چې صالحین خلق چې وی هغه د خپل مخ نم پیجن دی شي یوسف علی السلام دوی څنګه او پیجن چې دا محسن سړی دی ډارې کې دغه شان معلومه کړه بل دا خبره ده چې مشرکان هم غره د خوب تعبیر منی کله کله او خوب ویني او خوب تعبیر منی او بیا دا عقیدم لري چې خسړی چې تعبیر وباسي نو هغه به احترامي ځکه د دنه پښتنه کوله قال لا یاتیکما طعام نو وی ورته یوسف علی السلام لا یاتیکما طعام نبرادی تاسو ته خوراک ترزقانی چې رزق در کول شي تاسو ته کم خوراک تاسو در کول شي د غرمې پټیم کې الا نبعتکما مگر زب خبر در کم تاسو دواړو ته بتاویلی په حقیقت د خوب باندې قبل ان یاتیکما مخکې دا غنه چې تاسو دا خوراک راشي یو معنی دې کې دا دا یو مفسرون دا معنی کړی دا چې د مړی نه مخکې مخکې راته د تعبیر وباسم خدما یو خبر واور یغه ته وخت کې دی یو دویمه خبره دا کوي چې نه قبل ان نبعتکما بتاویلی زبا تاسو ته د خوراک د مخ کې نه خبره کوم چې تاسو ته خوراک را روان دي نو دا بیا معجزه شو د یوسف علی السلام د معجزې د عیسی علی السلام غونتی موسی عیسی علی السلام ورته وینا وی چې وانبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم زبا تاسو ته خبر در کوم چې تاسو څه خوړلې دي څه خورئ او په کور کې ځان لسیخې دي نو دا برته د مخ کې نه ویم نو دا شانته وشو الا نبأتکما بتاویله قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی ذالکما تاسو دواړو ته ویم چې ذالکما دغه خوب د خوبونو تعبیر چره مما علمنی ربی دا د اغه نه چې تعلیم را کړل ما ته رب زما انی ترکت ملت قوم ولی می دا دغه تعبیر په دې طریقه باندې الله را کړل یقینا زکه ترکت ملت قوم ما پرې خیر دین دغه قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان نه راوړي په الله باندې وهم بالآخرة هم کافرون وغي په آخرت باندې کافری ما چې څوک د آخرت او د الله منکر دي دا غي په دین باندې نه مطلب دا دی وتبعت ملت ابي ابائي تابع شوم زه د ملت د پلارانو زما ابراهیم چې ابراهیم علی السلام دی و اسحاق اسحاق علی السلام دی و یعقوب او یعقوب علی السلام دی ما کان لنا نجایز من لرا ان نشرک بالله چې مونږه شریک کو الله تعالی سره من شي ان څه شي ذالک من فضل الله علينا دا فضل دا د فضل د الله نه په مونږ باندې وعلى الناس او په نور خلق باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه ادا کوي یا صاحب السجن اے دو ملګرو د جیل ارباب متفرقون آیا هغه خدایان متفرقون جدا جدا خیر هغه بهتر دی ام الله الواحد القهار یا الله تعالی الواحد چې هغه یو دی القهار چې هغه غالب دی کم یو بهتر دی یو الله غالب او بهتر دغه واحد هغه بهتر دی او کو ګڼ خدایان دی د هر کار د پاره دی ځان ځان ته نیولې دا د تبی دی او دا د ټوکی دی او دا د فلانی دی او دا د فلانی مرض دی هغه بهتر دی که یو الله بهتر دی ما تعبدون من دونه بیا ورته وی تاسو عبادت نه کوي غیر د الله تعالی نه الا اسماء مگر د نمونو سمیتموها چې غنمونه په تاسو یې کړي انتم تاسو و آباؤکم بشران تاسو تاسو په نمونه یې کړي نو مال ته ویلو چې نمونه خو په پلار نکد دي لیکن دا نمونه په تاسو یې کړي چې دا کم تاسو ولا کم اختیارات ثابتوي چې دې باران را ورولې شي دا د باران ذمہ وار دی دا د طبي ذمہ وار دی دا د دانی ذمہ وار دی دا نوم پتا سوې خره و اما انزل الله بها من سلطان نه نازل کړي الله تعالی بها فعبادت دوی په په شرک دوی باندې من سلطان ان کم دلیل ان الحكم الا لله نه د اختیار نه د حکم دلته کې نه د اختیار د شریعت نه د اختیار د قانون الا لله مگر د الله په اختیار کې دی امر الله تعبدو الا اياه حکم کړی دی الله تعالی د عبادت په دې خبره باندې تاسو به عبادت نه کوئ الا ایاه مگر دا غي الله به کوئ ذالک الدین القیم دا دین دی القیم پوخ دی په دلایل باندې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه لا یعلمون نه پویږي پاغه پاغه دین باندې دا پوخ دین خلق کوم دنو هغه نه پیژني تر دې پوری د عیسی علی السلام دعوت په دې میانس کې دعوت ورکو اوس پر دینه پس تعبیر وباسي ها تعبیر پدې کې دا د یو حکمت دا دی چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات حکیم خو موقع غنیمت وګڼل چې بیا خدا خلق ما سره خبره نه کوي جیل کار سره ځان ته مصروفي خراس اوس ضرورت راغله نو د دې موقع نه فائدہ غستل غواړي د خلکو ته دعوت ورکول پکار دي نو فورا هغه موقع غنیمت کا او دعوت پکې استعمال کو دیمه خبره دا ده چې داعی له پکار دای چې کم کمال د داعی سره وی هغه د الله په لار کې د توحید په لار کې د دین په لار کې استعمال کی هغه باندې دعوت چلی خلکو ته یوسف علی السلام سره دا کمال الله ورکړو چې تاجر د خوبونو باطل شي نو هغه خپل کمال د الله د دین د پاره استعمال کړو دعوت په چلولو بل خبره دا ده چې داعی له پکار دادی چې په استدلال کې ډیر زیرکتوب کوي نو هغه موجوده حاضر چې سوي داغه نو ته دلیل شروع کی پوه شو کنه یو سړی د په پټی کې کار کوي دا تبلیغیان ملګری دې کړي خطا کړی نو چې ورشي نو الته دا پټی نو ته خبره شروع کی چې وګوره دا دانا الله پاک په دې ځمکه کې او دا دا دا دا تر ازرغونه شو او دا څه شو دا څه شو نو دا هغه ځای نه دلیل شروع کی نو دغه شانته دلیل به دا هغه ځای نه شروع کی یوسف علیه السلام دلیل د خپل تعبیر دغه نه چې ردی کوم ته ضرورت پیښه اول شروع وکړه وی ذالکما مما علمنی ربی دا ما ته رب خودلی دی رب څوک ته نو دا رب تعریف شروع ک بیا دا غی نه پس په دې طرف باندې وته چلے دو دا رنگ په دې کې د په د اوهام په خپل دعوت کې چې اوس کې دې چې څوک وای چې را دا د تزدین دا به سحر جادو نجوم څه شی به حاصل کړي چې دا غی نه به زده کړي نو یوسف علی السلام وی چې نه ما نجوم او سحر او جادو نه دی بلکې مما علمني ربي ما ته رب خودلی نو غوهم او اعتراض دفع کړو بل خبره دا ده نو خامخا سره وای چې نه داته غوړه نه تلا یو تن وی نو یو تن یو الله دی هغه ته ولې تاسو رجوع نه کوي نو دای ورته وی دغه شانتی اهم فل اهم چې کوم د یوسف علی السلام مخ کې کړو چې اهم تعبیر نه دی دا غینه اهم چې کوم دغه دعوت دی نو اول شروع د دعوت نه وکړ تعبیر روست کړو دغه شانتی په دې کې چې کوم دی نو دا دعوت هغه دواړه جوانب چې کوم دی نو هغه په بیان کړ بل پکې دلیل نقلی پیش کړو ها با دغه نه د خپل پلارانو نه وتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب دای پکې دلیل نقلی پیش کړو هغه چانه چې هغه متفقون علی قدوی ټول خلک منی چې دا خمو شران دینو هغه نه دلیل پیش کو دینه دا پته هم لګی دا چې مصر والا نبوت ابراهیم علی السلام د اسحاق علی السلام د یعقوب علی السلام په دې باندې پوه چې هغه خلکو البته دا وی د دین تفصيلات ورته نو معلوم سره بل خبره ته دا معلومه شو چې هدایت توحید طرف ته دا د الله په فضل کیږي ذالک من فضل الله علينا وای دک دعوت چې چلو ما دا د الله فضل دی چې په مونږ باندې کړی دی ولکن اکثر الناس لا یشکرون اکثر الناس کې دې طرف ته اشاره وکړه چې اکثریت معیار د حق حق نه دی کتا ته څوک دا وای چې ډیر خلک خو په دې راجم شوی دي چې د غیر الله عبادت کول شي نه نه دا خبره چې کوم دنو هغه ته نشي کولی بل دا خبره ته معلومه شو چې مصر والا چې وو هغه کې شرک ربوبیت او دغه وته د ارباب نشور وکړه او دغه شانتي تعریض د بلکې نه دا معلومه شو چې ورست برا شي غبیا چې علم التعبیر دا علم الفتوا له فارس ترازی یا صاحب السجن او دومل ګرو د جیل اوس چې دعوت ورکو دا غینه پس ته وی اے دو ملګرو د جیل اما احدکما هر چې یو تن تاسو نه دی فیستی ربه خمرا نو دی بس کای هغه خپل ربه هغه خپل مالک تا بادشاہ تا خمرن شراب دی به واپس دی بیا به دغه کار شروع کای او بیا به خپل هغه دغه ته کوم دین هغه شراب بس کای هغه به خپل آقا ته اس کای ښا مشتری کو مشتری کے ساتھ میں دیر کو نو دې خپل بادشاہ تا خپل مالک ته دوباره شراب کوي و اما الاخر هر چې دا دویم د نانان بای دی فیسلبون دې په پانسی کړي شي سلی باندې بکړي شي پانسی بشي فتاکل الطير من راسه نو خریبا مارغان د سر ددنا قضی الامر الذي فيه تستفتيان فیصله شو هغه معاملہ الذي اغه فيه تستفتيان چې پاره کې تاسو طلب دو تاسو پکې پښتنې کولې طلب د فتویم کولو پښتنې په کولې بس هغه مسله حل شو دغه شانتي فیصله بکیږي ها نو په دې کې یو دا معلومه شو چې تستفیان نه چې علم التعبیر سره دا علم الفتوا ده ها نو کم سړی چې په دې علم باندې نه پويږي نو پکار نه چې هغه په دې کې ور داخل شي څنګه چې فتوا بغیر د علم نه حرام ده نو دغه رنګ تعبیر هم بغیر د علم نه سلیغه حرام دی بلکې نه دا معلومه شو چې تعبیر د انبیا او قطعی یقینی وی ښا مونږ او تاسو وکړه تعبیر بس یره کې دی چې دا کی وی لیکن پیغمبران چې تعبیر بس هغه یقینی وی هغه ته وی قضی الامر بس فیصله شو خبره بس د دینه پس خبره خلاصه ده بلکې کوم دی نو دا خبره دا چې دا دوه خبره تر معلومه شوه وقال للذي ظن او یوسف علی السلام هغه تن ته ظن چې یقیني کړو یوسف علی السلام انه ناجن چې دې بچ کیدون کړي دلته ظن په معنا د یقین سره ده دا ظن په معنا د ګمان سره نه ده ځکه چې رستو ته ان راغله ما تاسو ته ویلو قاعده کې چې کله د ظن رستو ان راځي په معنا د یقین سره نو انه ناجن چې یقینا دې بچ کیدون کړي من هما د دې دواړو نه سی ورته وی اذکرنی یاد کما عند ربک د خپل بادشاہ سره د بادشاہ په دربار کې زما تذکرہ وکا پوښوی فانساه الشیطان نو هیر کړ د یوسف علی د دې دغنا د دې ساقینا دا ساقی دی الشیطان شیطان ذکر ربه ذکر ربه یادول د رب پلنا ذکر یوسف عند ربه ذکر یادول د یوسف علی السلام په دربار د بادشاہ کې هغه ته نیر شو فلبث فی السجن نو ایثار یوسف علی السلام په جیل کې بضع سنین سو کلونا سو کلونا یوسف علی السلام نورم په جیل کې پاتې شو دا وته یوسف علی السلام سووي چې مال ته یاد کا بعض وی د یوسف علی السلام ظاهری اسباب باندې دغه وکړو د ځان د خلاصي د پاره ورته وی چې هغه تعالی بادشاہ ته وای یو مظلوم سړی دی او دغه شانت به جرم او به ظلم چې کوم نه بندي شوی دی نو زما تذکرہ ورته وکي په دې باندې ډیر دغه دی وای دا غي په وجه باندې الله پاک وکاله بیا سکړو په جیل کې ایثار کو مولانا علوم هم دا راغسته دا هغه وای چې الله تعالی دې بیا سکړو دې بیا وکاله چې کوم نه شو هغه وای په یوسف علی السلام د په جیل کې ایثار شو چون بساقی گفت حالی قیل قال مان د در زندان داور هفت سال یوس وتوی عام اگر خفاش طبعا دو مجاز یوسف تو چداری چشم باز وای الله تعالی د یوسف علی السلام وکاله په جیل کې نور ایثار کړ ځکه د ساقی سره قیل قال وکړو الله ورته وی چې که عام خلک داسې خفاش طبیعتا د خاطرک باندې طبیعت جوړ شي نو هغه به وی لیکن ستا خو د باز باندې سترګې دې ته بل چاته ولې نظر کې ماته وایا لیکن دا یو ځان ته خبره نه راجح قول دا نه دی راجح قول دا دی چې یوسف علی السلام هغه ته وی اذکرنی عند ربک د بادشاہ په دربار کې زما د دې دعوت تذکره وکا چې یو سړی دې په جیل کې بند دی داسې د توحید دعوت چلی په شرک باندې رد کړي ته الته زما تذکره وکا خو هغه نه الله تعالی هیر کړ نو اداغه نه هیر شو الله وی فانصاه الشیطان شیطان چې کوم دنو هغه ته نه هیر کړ دا شیطان دا خو چې الله یې کړ ته شیطان یې کړ د بدو کارونو نسبت سکی کله کله شیطان تکیږي سورته انبیاء کې براشي چې دغه ایوب علی السلام بیمار دی نو هغه سوی انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب شیطان ما ته تکلیف را رسول دی او مرض را رسول دی حالانکه الله ور رسول دی خو لیکن لیس الشر الی د شر نسبت الله تعالی ته نه پکار وقال لل وقال الذين وقال الملك انی ارى